بسم الله الرحمن الرحيم باب الشهيد دا باب د بیان د احکام د شهید شي د مسائل د شهید شي دا ځکه په دې کې باب ذکر کولای باندې چې دا شهید مسلې چې ذکر کوي یو مشهور اعتراض ده د میږ عقیده ده د د اهل سنت و جماعت چې المقتول میت باجله کیم سا چې د بچ د لوس نه مړ شي دا په خپل نه ټابنه مړ ده د هاي ورځ و د هاي تاریخ و لکه د نره د طبعي مړی یې که نه چې څوک په د بیمورۍ مري یا په د نره حادثې شي مري که نه لکه چې په خپل وخت په خپله ورځ مړ ده د د بل چې د لوسه مړه هغه په خپل تاریخ باندې مړ ده دغه یې ټیم و دغه یې وخت و که نه په تقدیر شي دغه وخت طریقه له و ا قتل خو ځکه په د قتل باندې نیول شي دا نه دوشه چې هغه عمر لاند کړه دی نه عمر لاند کړه چې تو د حرکت ویلې وکړلو تو د کنه سړی ویلې نشنا کړلو تو د زګور ویلې په مده وکړو په خپل قصب باندې عمر یې غند لن کړه حاصل دا شو چې دا شهید شو یا بل مقتول شو خدا د عام مړی غوندې مړه ده او د مړی احکام ذکر شول کنه د مخه مخ احکام ذکر شول فقها شهید د پر مستقل باب منعقد کوي پاش دی مسله ذکر کوي دا ویله د مخ شبند اکتفا نه کیږي ان پر دا جواب ده کنه چې شهیدا ټیک تو په خپل تاریخ باندې مردا یا بل مقتول چې د بچلو سره مړی په خپل ورځ باندې مردا په خپل ټیم باندې مردا خو د شهید خپل خصوصیات دي کنه د خدای څنګه خپل خصوصیات دي امتیازات دي چې هغه خصوصیات نه را مړي نشته او په خصوصیات چې ځنه احکام دي ځنه داسې احکام دي و داسې مسلې دي چې عادي کنه نه را مړي مسلې په هغه شی سره شریک نه دي هغه مسلې ذکر دی پره دا ګوشه باب ذکر کړي چې په دې ګوشه باب شې دي خاص مسلې ذکر شي وی چې باب شهید باب د بیان مسلې د شهید شي د احکام د شهید شي شهید فعیل وزن ده یا د شهود نه مشتق ته یا د شهادت نه مشتق ته که د شهود مصدر نه مشتق وي شهود ویایي یوې داسې موقع ته حاضرېدل چې په سترګې په غږې باندې وینې وروې شهود منا لیدل یو شي تا کنه حاضرېدل چې یو شی په خپله باندې وینې او هغه حالات یې وروې ا د ه ګ شهود نه د شهید مشتق ده ځکه د شهید مشتق غا د وتی وی د سړی ته چې د کافر لوسا یا د بچ لوسا چې د مرشي و د شهید وته ویل شي چې د تکن هغه جنات ته حاضر کړای شي کنه چا کې مې د جنات ته او پاشه کې مې د ټکنادو چې کنه هغه په دې وښلې ویني او ته حاضر کړل شي بیا ځکه یې شهید بلی او یا دا معنا چې دته کنه د اکرام ولا د استقبال ولا فرشته اوې ته حاضر شي اوې ته راشي فورا او یا د شهادت نه مشتق ده شهادت اخبار ته ویل شي چې هغه کیسه چې ته بیانوې چې هغه ته په خپلې سترګې باندې لیدلې وي په خپله غږې دې اورېدلې وي که نه هغه نه چې خبر کې ته شهیدي وې وي که نه چې په کې شهیدي وکړه شهادت یې وکړو شهید دغه مړي ته شهید ویلې وي چې شهادت نه مشتق شي وای چې دې پر د جنت شهیدي شوې دو که نه مشهود له به جنت ته شهید په معنا د مشهود سره ده مشهود له به جنت ته دې پر د جنت شهیدي شوې دو په قرآن پاک شي که نه او په حدیث شه الشهید من قتله شهید په دواړه نامه نه دا په دوا قسمه دا یو شهید حقیقي ده او یو شهید حکمی بلی شهید حقیقي ده چې اخروی شهیدا وي ان د خی څنګه شهیدا وي د بنګونې څنګه شهید وي او حکمی شهید ایت وی کنه چې هغه د خدای څنګه خو شهید بلل شي خو د بنګونې څنګه شهید نشي بلل ایته حکمي شهید وتی وي حکمي شهیدا بیا په دوا قسمه دا یو هغه ده چې د خدای څنګه خو شهید ده او د بنګونې څنګه هغه شهید نشي ویته ویله او بل دغه په حکمي شهید شي دا چې بنګون څنګه شهید بل شي خو د خای څنګه هغه شهید نه وي که نه دا حکمن حکمي شهید بلل شي حکم به د شهید په لګوي چې دا شهید دا خو د خای څنګه هغه شهید نه وي اشهید من قتله المشرکون شهید هغه چاته ویل شي چې هغه کفار مړ کړوي من قتلو مشرکونه چې مشرکونه کافر مړ کړی وي مشرک یې کافر ته چې خدای څنګه شریک نسی خدای سره شریک جوړوي لکه دا هندوون کسا دا سیکون کسا دا نه ربط پرس خلق کسا دو تلش کی پام معنا باندې دا کنه مطلق کافر دا کا مشرک وي او کا مشرک نه وي کتابی دا کنه يهودي دا نصراني دا د امریکې د لوسه سه قتل کېږي د بطنیې د لوسه قتل کېږي مسلمون که نه او هغه د ملت سماوي کایل وي که نه یهودي بل شي یا نصراني بل شي د ته مشرک نشي وي ته ویلا که نه خو کافر ده دې لوسه چې مرشي هغه شهید ده مشرک نه ته مت کې کافر مراد ده اشهید من قتلو مشرکون شهید هر هغه سیک ده قتلول مشرکونه چې مشرک کافر قتل کړی وي لره په دې کې شي د آلې تخصیص نشته چې پسې مړوي که نه ا دې خصوصیت نشته که په تراوي او که په پسې مړ کړوي چې پسې مړ کړوي که نه که په ټیپه کې ویشتله ده او که په کون یې مړ ده که تربت کړی ده که نه دغه شهید ده او په دې حکم شي کوتا تاریخ عادي او اهل بغیا دي بغيون بغيه ته ولا شي کنه چې د مسلمانې بادشاہ نه یې سرتابي کړی وي هغه اطاعت نه کو کنه یې خلاف یې نه وتلی وي سره جنګېږي د مسلمانې عادل بادشاہ یې نه خنه خلاف ورزي کړی وي نه اگر که دا بغي مسلمون دا یا کنه خو د عمل یې بد دی دی لوسه چې څه قتل شي کنه چې پکې معلا باندې وي کنه دغه مقتول دغه شهید ده اشهید من قتل المشرکون شهید هر اسک ته چې کافر لوس کا کافر مړ کړی وي یا کو ته طریق مړ وي یا کنه بغیونه مړ وي او جدا فی المعرکته و به اثر یا مندل شو په میدان جنگ شي معرکه میدان جنگ ته ویل شي ا مسمونه د کافر جنگ ده او جدا فی المعرکته یا مندل شو په میدان جنگ شي دا د مسلمانې میدان جنګ وشي د مسلمانې مسلمانې نه کله کله مسلمان مسلمان رټ شي په وطنې رټ شي په کیسې سره رټ شي سره جنګېږي که نه پاشه به چې کوم حق وي چې کوم په حق ده که نه الله ور خبر ده هغه تشهید ویل شي چې که نه داس قتل شوی ده او چې کوم په نه حق باندې وي که نه حق مړ شي هغه نه شهید هغه یو الله پاک ته پاته لګېږي که نه په خپل یې مدې مدې ته پته لګېږي والا پکته پته لګېږي کنه چې شک په باطل لري ځکه شک په په نه حق باندې وخته ده او کافر خو دې په نه حق نه حق باندې کنه او جدا فل معرکه ته د کافر سره په جنگ شي چې کنه مسلمان په میدان جنگ شي مدل شو پاسه پاسه په حکم لګوا چې دا شهید ده ځکه چې کنه بل طرف ته دا کنه خطو کافر دي دا په اسلام سره ورتي او جدا فل معرکه ته یا مدل شو په میدان جنگ شي وبیا اصل او په دبن نشانات اوی سنه حتا وی د زخمی محمه ولا کنه چې دا د بچل سره قتل شو دا کله کله سړی ته زړه دوره ولګي خپل پریوزی کنه یا بل څه کنه صدمه ته ولګي دا خپل پریوت مشوه ده کنه دا حقيقي شهید نه ده چې سنه شنات یو باندې کچ داغه ا دې ګور نه د ګلې نه یا د زخم نه مړ شو ده اثر نه جرحت مراد ده کنه زخم مراد ده ظاهري دغه شهید دا چې په میدان جنګ شي میندل شو مړو او په ده باندې اثاره و او قتله المسلمون یعنی چا خو لیدل نه چې دا کنه کافر طرف نه ګلې رولا پاپ مو دوه لګی دا کنه خو جنگ لګیا دا ګرم جنگ لګیا دا او په ده باندې کنه ګلې زخم شته مری مشه کنه چې دا کافر وشتلا دا وایي چې پام باندې ډاز باندې مرده او قتله المسلمون ظلمن یا قتل کړه وی دغه مسلمانونه خو په ظلم یې مړ وي د قتل یوې ته جایز نه و ظلمن یې مړ کړی وي په ظلمون قتل سره اختراز ده که نه یې قصاص نه یې ده که نه قاتل خپله په دې مړي باندې قصاص و شرعان حاکي و مړی وې نه کړی و او دای کنه هغه قاتل یې مړ کړو چې ده که نه قصاص حاکم باندې یې مړ کړو دې ته شهید نشي ویته ویلا که نه یا پخکا الیاذ بالله زناوې نه شوي وه او دو ته د حدودو قصصینا نافذ وي په د ملک شي کنه حکومت ونیول او په د باندې ثبوت وشو مقدمه پوچلې دا ثبوت ونو شو کنه شرعي ضبط مطابق په ثبوت شو چې د زنا کړی دو کنه حکم وکړ قاضي چې دا سنگسار شي مسمونه سنگسار کو په کونی باندې کنه دا کنه ظلمن نه دا قتل شو دا تا شهید نشي وته ویل کنه او قتلو مسمونه ظلمن یا د را قتل قتل کو مسمونه خو په ظلم یې قتل کو د قتل حق نه و نه قصاص ته نه رجم ده دا اثر په ظلم سره نه اختراض وروړو ولم يجب به قتل ديه او نه واجب دی د په قتل باندې د په قتل په واجب سره نه کې په قتل باندې نه واجب دی د په قتل په ذکر په قتل سره نه کې په قتل باندې او کچېره داسې قتل کړه او ظلمن قتل ده د قتل حق نه و خو په قتل باندې کې ساس حکم نه ورولي کېدو که نه بلکې په قتل باندې نه کروي چې ته نه کې پرېکا بیا دې ته شهید نشي وې ته ویل که نه دا حقيقي شهید نه چې دنیا شهید شي د آخرت شهید شي د آخرت ولادا خو دنیا شهید نه ده او قتل اول مسلمون ظلمون یا ظلمون نه کنه قتل کړه دا خو په ظلم یې قتل کړه دا یعنی بهر د کنه حق ته قصاص نه بهر د کنه حکم د رجم نه او بل دا چې نه واجبېږي د په قتل سره نه کې په قاتل باندې دا احتراز ده د قتل خطا نه قتل په پنځه قسمه ده یو قتل دغه ده چې یو سای د بچ د والي اراده وکړو والي اراده ای والي په نیات ورچک شو او ویا په تیرا باندې په داس الا به کتوی وړا دو یا غاټه دو چې اکنه پر کول کو سرمن کټ کوي پترای دوي تیرا پترای وو چکای دا چړو دو خنجار دا ټیپک تا کنه ته پدو ایواله را ده کېدو خو په تیرا باندې په تیرا یو لس راي مړ شو کنه دې ته وی قتل عامد ده دا قتل عامد ده په کو دې قتل کړه ده په قاتل باندې حکم نه چې قاتل باندې قصاص ده کنه ابه په قصاص کېږي دویام دا کنه شبی عمد وی تویل شي چې یو سای دې بچ دې والي ردا وکوي امر نیت مينو چې کچې ته پتوي چې مر نیت خو یو خو مرمي چې ول ورچګړي ا بچ والي ردا وکوي سای وای کنه خو پداس الا باندې وی چې ډېر درنا کې سازو کنه غاټ لوار دا غاټ غړام دا خو یس په غړام دا ترون دا خو غاټ غړام دا یې کنه لارګای دا یا غاټه تکا دو کنه اپ باندې تری پای باندې کنه په ساري په مونږ ولي په وی والو کنه په وی وشتلو مړ شو نه د دې کې شی به عمد اې دې حکم دار چې په کتل باندې کې ساس نشته امام صاحب پر باندې کتل باندې کې ساس نشته په دې باندې نه کې دي خوانه کې مغلظ دي بل لکنه خطا کتل خطا بلی خطا به په دوا قسمه ده یو خطا فی الفعل ده یو خطا فی القصد و الرضا ده یو سړی د خپل دښمن ولي قصاص یې وپه باندې که نه دوی چې دا مو دښمن ویلور ده بالکل هغه له منخته دي هغه د ستور والا ده که نه مو دښمن ده خو چې قتل شو نه بیا په سړی خط بل خطو که نه د دښمن نه و بل بې ګناه سړی ولګېدو دا قتل خطا ده په قتل باندې قصاص نشته نه کېږي په قتل باندې او یو کنه کتل خطا دغه دا چې سکیان ویشتل نقشه ویشتله نقشه ویشتله کنه یا غر په تاسو ته دزینه مزینه کړل او دزینه کړل چې سړی ولګېدو شکور یې کړو سړی ولګېدو کنه حتا فل فل دو دا دې کده سړی ظلمن متر شو دا دا ټول ظلمن دي که په غاټ لوړی وای کنه ځکه چې دیواله حق دې نشته چې کته پوچګېږي کنه په دې سالا باندې ته وای د نمبر شو یا دغه دشمن دی ویډلو تو کنه بغیر دشمن ملکو دغه ځم که تو ګنان ده خو یا ګنه خو نشته ها ویلور ده کنه دي کې ویلور ده وتی ولې کنه هغه ځل من قتل شو ده شکور ولې کنه او تنه سړی ولې کنه دغه ځل من قتل ده خو دوی ته په قتل باندې کنه کې سات نه چې په قتل باندې نه کېرسي دا شهید نه ده او بل قتل بل مسبب ده جریمه درا ده خطا ده جریمه خطا ده لکه شپې که نه شا په کاټ شي پرېت یې سې که سړی د څنګه پرېت تا که نه پا باندې تر ووشلې دغه سې پخې پخې پښې پاتې نه ته ورګې ده که نه او اسای دې تربت کړه ده که نه کله کله مېر په دې ځای سره وړي دي ته که نه جاري مجرا دې خطا وي ته وي دغه ظلمن قتل شوه دا ځکه چې هغې مقتول څو ګناه کړه که نه ټول سره قتل شوه دا خو په کتل باندې قصاص مساس نشته که نه کې دی پا باندې یو قتل به تسبیب ده چې په ګوته تو مرګ نه وی کړه کنه خو لیمه دی طلاق یې مرته پلیمه باندې شاک شو لکه نن سبا بمینه به طلاق نه بمینه به تکشیر دی او سړی په باندې روشي ا دې ریموټ کنټرول ولا خو نه نه خو په ګوته ده خو د ټیم به وینه به کنه ټیم بم دا کنه شاید نه را کنه سوی دا دې کنه سوی ته چولې دی پروخه تل کنه سړی پروخه ته یې نه مړ شو کیای دې ته کندلا وکنه پکانه ته پیو ته په بنه مړ شو دا قتل به تسبیب دا دا قتل من قتل شو ځکه چې ګناه یې ست ګناه نه و او ته د مرګ لیمه ته جوړ کړی دا پلیمه باندې شاف شو د مړ شو کنه خو په قتل باندې کې ساس می ساس نشته کنه نه په دې پنځه کاسه شي کنه قتل عمد شب عمد خطا جری مجرا د خطا قتل به تسبیب کنه دا یو قتل شي کنه دا غا شهید ده چې د والي اراده باندې ورچک شوی والي خو په تیرا باندې کنه نه مړ شي به دا شهید ده کنه دا باقي سلویر ته شهید نشي ویته ویلا کنه حقیقي شهید نه د اخرات ولا چې کوم نو د احکام ذکر کېږي کنه حکمي شهید به وي او حقیقي شهید نه غنده دا غو شي چې ولم یجب بکتلیاتنا او نو واجب یې په قتل سره نه کنه واجب په قتل باندې یعنی خالص قتل عمد وو شی به عمد نو خطا نو جری مجرا د خطا نو قتل به تسبیب نو کنه قتل عمد وو ولم يجب بقتل هدية او دا سي كان قتل و چي نواجب دي پا قتل بني لكي نپرت لي بلکه سکپا بني كي ساسط لو البته يو سره دغه ده چې پلور به چک شو ځای مړ کړو یا لیر مړه کړه بې ګناه دا دې کا کنه دا کا شهید ده چې کی محکم دې ذکر کېږي کنه به خام ټول په لګه کېږي کنه او سره دې چې په پلور باندې کې ساس نشته ده په کې پک نه مړ وي په پلور کې ساس نشته او ته دا وی چې په کتل باندې نه کې نرسي بلکې په کتل باندې کې ساس سي وته به شهید وي کنه نو ته په کتل کې ساس نه ورو بیا مې شهید وي کنه یګه نه دا جواب دا کنه چې دوته په دې نفس قتل سره په کتل باندې په پلور باندې کې ساس تا په تیرای مړ کړه ده بے ګناه مړ کړه ده کنه خو د بل عارض دی وجنا د پلور نه قصاص کېته چې دا پلور ده کنه په دنیا شو خای په کده د احترام کړه چې دا پلور دا و د پلور په دې زیب باندې ډېر حق و کنه نن دې په زیب ازي په سر د پلور کنه قصاص نشي کنه دا پلور دی احترام دی وجنا خلاص تا ورنه د قتل دی وجنا کنه دا دې قصاص حق دوره ده ځکه شهید بل شي دا شهید من قتل مشکون شهید اره چې ته ورشي کنه چې کفاره درسه قتل وي یا د کړه کوتا تاریخ یا بغیون پکی معلا چی د تعالی ته نشي کتنه یا مندل شو په میدان جنگ شي کنه په د باندې اثرات وی زخمی نه وی اگر کا قتل پته نه لګی دا چې چالو سم مسمون نه لګولا کا کم کافر لګولا دا دریام یا مسمون قتل کړه دا خو ظلمن ده په قصاص اقصا کې سانوا د رجم کې سانوا یعنی په تیرا باندې او نه واجب دي په قتل باندې سنې په نه کې قتل خطا نه وو شی به عمد نه وو د مجرد خطا نه وو بلکې قتل عمد وو دا دا شهید ده حکم یې چې فیکفن وو کفن به ورچېږي دا معنی چې خپل جمعې کنه عین به کفن وته جوړېږي کنه و یصلی علی جنزر می باپ باندې کېږي ولا یغسل غسل به شي ورکول نوی کفن او غسل مسلکان دا به شي ورکول کنه دا یې کنه خاص احکام دي لانه في معنى شهداء احد ځکه چې دار منه مقتول چې وی یا کافر مړ کړ دا یا کنه مسلمان ظلمن مړ کړ دا کنه دا په معنا د شهیدونو د خود شدا چې کوم سره کرام شي کنه په خود شهید شوی دي کنه هغه په معنا شدا هغه به ګناه قتل شوی دي په کلمات پر قتل شوی دي کنه او وکاله سوسم نبی سم او فرمیله فی مدی په ورشه چې زملوهم بقلومهم و دمائهم په تلاس سره شهیدون شوی زملوهم و چې دا ون غوړی سا به کولم هم د خپل پیاوالي سره ون غوړی سا کولم جمع د کلم د پیاور ته ویل شي و د ما هم د خپل وینې سره یا ون غوړی سا کنه دا معنی چې وینې وینې سپکوي سما مینې ما ویلې مې سا کنه دا غاسي شاخ کیستا ولا تغسلوا غسل ما ور کوي سا اس فكل من قتل بالحديد ظلما هر اسک چې په تیرا باندې قتل شي حدید معنی تیرا په تیرا قتل شي تیرا کنه یس په نوی کنه او بالغ بالغ او نو بالغ نه و دارنګ دا شکه چې لونا نه و ولم يجب بي عوض المليون او نو واجب دو د پکتل سره سفیر امول ولا پیرا نه پوجي د کتیر باندې کا چې ته نه کرو را پتو نه کې ووسته بلکې کساس پتلو شک داسې وی کنه چې پترا باندې قتل شي ظلمن او دای کنه پوکاوي دای بلیغاوي دای عاقل اوي او د په قتل باندې په قتل باندې عوض مالیا نرسي قتل خطا شی به خط جری مجرا خطا نه و فوافي معنا دا په معنا د کو شهیدونه د خود شدا یک معنا شدا سره ملحق شو کنه فیلحق بهم دای بکر ملحقی د شورای وحضره او په دې باندې به کنه غسل باندې ورکوي کفن باندې ورنوي کوي د حق په جمع کې به کفن وي کنه دا به به شخوي والمراد بالاثر الجراحه مراد د اثر نه چې په ذکر چې بیا اثر نه عنایت زخم مراد ده چې په ده باندې زخم و لانها دلالت القتل ځکه چې دا د کنه قتل علامات و چې دا کنه لګېدله ده وکذا خروج دم من موضع غیر معتاد درنګ وینه وتل ادا سوی نه چې هغه ده وینه وتل په باندې معتاد نه وي عادت نه وي کله عین لکه سترګې کسا پسترګې وینه وتلې دي په غېږې وینه وتلې دي کنه دا د علاماتو چې دا ولا شوه ده که نه زیر ورغه ولا شوه ده او که په داسې وینر وتلې وې که چې عادتن پاتې به د وینې د عصر ودي په پیدر ولې وې په پیدر د عصر خلک وینر سیمه لري ولا که نه دا بیا علا دې علامه نشي ګرځوله چې دا ولا شوه ده که نه دې ته به مې شهید نه وي چې مر پېته په پیدر وینر وتلې دي او یا که نه په دوبور به د وینر وتلې که نه په نمو وینر وتلې دي یا په غږې وینر وتلې دي په سترګې وینر وتلې دي که نه بیا دا کنه علامات چې دا ولا شوه ده وشافی رحمه یحالف په نفس صلاته امام شافعی ځای په مزه خلاف کو و چې می باندې پوند کی لا غسل باندې ور کوي کفن باندې ور چوي نه روي کفن او می باندې پوند کی و یقول فرمایي چې السيف محاء لذنوبه عقلی دلی په هدم له کنه روایت ته حدیث یاشتا السيف محاء لذنوبه چې تیرا دا دا غوین کو دو ګناه لره په تیره چې څه کتل شي چې څومره ګنې دي کنه هغه ټول ولاړ شو کنه الله پاک دا شګه سره وکړي تو سره دا ظلم وشو او ته کنه په تیرا باندې چا کتل کې کنه خپل ګنې الله پاک ته معاف کو ټول نه فوغنی عن شفاعت دا به پروا ده د شفاعت نه چې میږي کنه جنازې په باندې کې کنه خای پاک ته شفاعت کې چې خای وي بخښه کنه الله مغفر له حینا میتنا دا بخښله ده ونحن نقول الصلاه الميت لاظهار كرامته الميز په مړي باندې خالي شفاعت نه ده بلکې اظهار د کرامت پر ادا کنه دا د مړي اعزاز ده او کرامت ده و شهيد اولا بها شهيد خو چې کنه د علياله یک ده د کرامت چې اعزاز ده وشي کنه مسلمان د خپل مذهب باندې ودرېږي پیمرون کسا یا کنه کامل کی کسا دا ټول معصوم دي کنه او بیا چې نظر په باندې کې وطار نظرو به لا يستغني عن الدعاء كم ساجد غنانا بوكي دا دعانا نبي پروا نرا ترکی دی درجات دی کن ایده پرا دعا بیتا وشتلا شی کنا کن نبی لکا پیمبار کسا پا من جزر مش کردی حالانکه گناه نشتا و سبی نبریغن کی جزر مده کردی حالانکه گناه نشتا نه شهید میزا سوی چه گناه گناه گور دا میش ایگا شپاعت کی کنا گناه به پوک وی ٹک تو کنا لا پا بخشلا دا کنا خو اعزاز دن بیا دفع درجات تی پرا کنا جنزی می بیا پا مده کردی ومن قطعو آلو حربه پوسه که پوسه تفصیل دا کنا را کیم سره چې اهل حرب قتل کړی وي حربیونه قتل کړی اهل حرب یې کفار ته ویل شي چې یې سره مش په جنگ بده وي یې سره مش معاهده نه وي که نه صلح جوړه مې نه سره سره په جنگ بده وي دی په مش نه وي تړلی مش په دی وي تړلی ته کیم سره چې اهل حرب مړ کړو او اهل به یې کنه یا بغیونه مړ کړو او یا کوتا طریقې مړ کړو فبی ای شین قتلوه فکیم علاج قتل کوي کا پترایو کا په پسوي لم يغسل دې ته به غسل نشي ورکول کوم دا شهید د حقيقي شهید ده لأن الشهداء خود ما كان كلهم قتيل الصيف ځکه چې شهیدون خود نوی ټول کنه قتیل د تیرې ټول په تیر نه قتل شوی وصلاح و ټول کنه کات ا قتیل لګې وسلې نبی وایدا او سو شدل جنوب وصلا او ته جنوب کنه شهید کړی شي اته به غسل ورکول شي دا حقيقي شهید نه ده جنابت په وجه باندې صاحب کنه بر سیرات مردود شي لکه چې او داسې موت چې په تو او داس وجب ده درنګ چې جنوب شولې یا کم شله خیدا شولا به بلوم به کنه په تو باندې جنابت ته وجنا لم بدل دي خدا حکم دې ژوندې دې پر چې ژوندې خو وکنه په تو دا فرض وجب وت چې ژوندې وکنه هم برده نه دا خو د احکام نه خلوص شو او بل غسل چې د مرد وجنا چې سای مشي بیا کنه غسل په نو وړي کنه ان شات او رفت مانعتن غیر غیر رافعتن شارت ملیم شوا دا کنه من کوین کا دی غسل را کیم سای چې شهید دی کنه ا د مرد وجنه چې کیم غسل پر سی ان خلوص کنه ان پم دی شادت وجنه ان پر سی من کوي او غیر رافعتن شهیدی و چې توین کندو دی غسل را کاولا په دبو د زړو غسل وی کنه ابه و چې توای نشي دا جنوب په جنابات شو او په دې باندې خېدی راونه دو کنه خېدی هغه غسل باندې چې گواهی نشي کنه لکه میزه ولا کې ساده کنه چې په دې مردوري وي میزه ور پسته کنه ور وغنده دا په هغه میزه په کوي نشي په سب میزه باندې ما سوای نشي په کوي ځکه چې کنه باندې سی ور پرته ورګاله دو کنه البته یو رې کنه په ته پوکه کا میزه په پښه کا به دا به ولسی نو تر پرځي کنه خېدی ادا څه کوه وقد صح دا ثبت شوی دو ان حنلا رضی الله تعالی عنه لم مستوشد جنوبا حسرت الملائکتو حسن خندرا صاحب کنه هر کچ شهید سو په جنابات سره نو ودی کړه و کنه او دا نو مرکات سو د شپې چې په داسې کنه اکر ولا سره لیدلې دي خیبا وی نکړه چې اسمون دروزا کنه هغه ته خلاص شو خو بیر بان سولا کنه چې په داسې اعلان وردو کنه د جنگ اعلان ده کنه د حاصل تراب کړو وته کېر لوړو او د خیب نه تعبیر کړه وکړه چې یار لکه چې دا یې ممر کنه امر کې ساده کنه بیا کې نور پس کړه هغه شی ته کنه واسه تیرا پس کړی دی کنه بیا چې کله شهید شو به ملائکه په لګیا وې نبی سم تکو شپو شو کړ چې ملائکه په لګیا دي غسل ور کوي کنه واجه سو کنه شهدا ته غسل ور کوي چې پاته وکړه کنه کیر نه کنه پاته معلومات ولګی دا کنه چې کله خلې درې دی ولم بدل راو کنه نو چې دا وجه دو کنه اگر کا دا غسل پر ژوندې باندې وي په کنه ملائکه باندې نه دي پاته خلوص دي کنه خدا پیدا حکم او ته والا حکم ده کنه ا د وجه نه دا تعلیم د پر عملې کې کنه دا اوس نه ورکړي مشته تعلیم ورکړي چې تاسو پاور کوي سهار ورې به اوس نه ورکړي تا ولاد الخلاف الحیز والنفسا ازوا طهرتا په دې خلاف نه خیزا او نفسا چې کله پوک شي شو دا په خیر شو لما ولي نو یا نفسا و کنه چا ظلمن قتل کړل کنه دا شهید نه دو حقیقي شهید د اخرت ولا کنه دغه چې دنیا ولا اخرت ولا هته به کنه غسل ورکوي وکذا قبل انقطاع درنګ د انقطاع نه مخشه سو دا پر دې کې چې شي ته خی لګیا دي سو په دې هو سره یاد نشته کنه ځکه چې هغه په خی شدو چې کله انقطاع وشي خی باندې وته بلوم بي و چې درنګ کنه چې قبل انقطاع سره شي دا شي د تبا غوسه به کول شي په صحیح مې روایت په صحیح روایت سره ولاد الخلاف السبي په دخلا باندې نه بلغ ان قاعده نه بلغ ان قاعده په یش دا چاوي نه کوم دښمن ملک کنه به ګناه عمل کو کنه د ته شهید نشي وته ولا کنه حقيقي شهید نه د دنیا او د آخرت د آخرت او د دنیا ولا نه ده اوس به ورکوي کنه مې به له ما دی فرمایي چې ان سبي حق به الکرامته وړي کا بچي خالیا د کرامت نه یک تا کنه چې ستر تا چې کنه ګناه نه باور نه شوی کنه چې هغه تعمیر ګوسل نه ورکوي دا خالیا د کرامت نه یک تا وله هو ممسك ان سيفه كفيان الغسل في حق شهداء وخد بوسب كونه طهره دا تیرا کا پیشی وی واده لمبیدل نه په تیرا چې صاحب شي کنه دا داسې لکه چې لمبیدل کنه و لمبیدو تیرا کا پیشی وی دوه لمبیدل نه په حق ته شهیدونه دی خود سه او به وس په کونه تارتن په وس په کې دلې تیرې سره کنه چې هغه پوک وی کنه اخل پوک وی ټول کنه په جنابات شي یو کسه په جنابات شنو به هغه تیرې کنه د لمبو کنه خلاص کړي خلک خلاص کړي و دا خو په معنا شنده دا خو جنوب ده کنه په جنبات شو ده دا شو ده په خیر کنه په دې لا بول دي کنه نه دوه دې شهید اګه شهیدونه په کنه په حکم شنه دوه او بل دا کنه چې ولادم باندې سبیه په دې وړي کې باندې ګناه شته نه فلم یکن فی معناهم دا په معنا دې شهیدونه دوه خود شنه شو کنه اخو دا ستې رواج چې کنه ارث نه پوکړ کنه یو ګناه نه پوکړ او دا بچا خو دې کې تیرې ګناه نه پوکړ نه چې ګناه نشته نه ګناه نه پوکړه نه هغه تیرا دانو چې کنه پکې ما تیرا باندې شو خود شهیدون شهید شهیدون شوی دي کنه چې غوس نه ورکوي حاصل دا چې مخالف القياس ته کې تا کنه شهید ته غسل نه ورکول دا بالکل د قياس نه خلاف خبره ده سو شول کنه چې په تیرا باندې کنه قتل شو دا ظلم نه قتل وی کنه کنه قتل شو دا خدا خو دې کنه طهارت ولا سب په کول ولا دي کنه شاو دا سو کچ وره غسل ورکا چې رکنه پوښي پجاو شي صفاسو تراشي صفاسو تر ته اوس ورشي کنه قياس کله خدا سو آی په خوره باندې ککار ده په خاټه ککار ده په وینه ککار ده کنه مردوړې وینه دي پر شاخه دي کنه وینه مینځ یې نه کنه دا بالکل مخالف القیاس ده کنه نه په خپل مورد پر به شاخه وی کنه ایسا چې کیم انا من سرای وی کنه چې کیم د خود ولا دي کنه چې بالغون دي هغه ټول بالغون وی ټول عقلون دي په شلوانه یوانو په شه وړي کنټای په یوانو نه په شخایزاوا نه په جنوب کنه کدا نه منوي خو کنه بیا به پر په طریقه دلا تر سره ته به غسل ورکوي کنه چې نه ممنی خلاف شي کنه خپل قیاس سره ته غسل ورکوي